چې درې کسون وي کنه او چیرې په سفر باندې سره لوړ وي هغه وي کنه بیا دوه کسه ګوشي شي یا یو پرېږدي د غاس کنه او د دوه پټې پټې خبرې سره کو کنه قاعده جزات وي خو ټیک تو کړای شي قاعده جزات نه وي د غاس نه سره ګوشي دي ځکه چې دې دی وجه نه ته تکلیف رسېږي چې دا نه په خبره وي او ته دوه کسه سره پرسېږي کنه دای غریب ډارې دي چې دا سوینه چې مو د مرکه سره کو وقوله تعالی او دا قول له الله پاک لوی چې الله پاک فرمایي چې یو هو دا غنا دا سه غا ما کې ستا پټه مرا کې چې کیندا کنه ساته د ګنا مرا کا کې ستا سره یا د ظلم او د زیوتی مرا کا کې ستا سره کنه ایشه بیا وی رسول مرا گوشا کو وی دوی پیسه خبره وی نو خو باس کنه دی ایش پس کوي وی تا شریک را شا کیسا وی تا شریک را دا واخ راته ځای کوله پوه دې کنه کیسا وی تا شریک را مسلمان غریبان یو ضروری خبره ده اینا واواستو او مس رسول مبارک واخ وځای کړلو کنه شاوستر ستر یو له دغه منافقینه بیا الله پاک دا حکم نازل کړو چې رسول مبارک سره چې چا پټه خبره وی کنه اول اول رسول مبارک ته چې کیم ده کنه د سره صدقه ورکوي تو کار وی ته دوی تو خپل ورکوي دا غاف مرکه ونه کو ور سره کنه شه یا منافقین په دې دي سوي چې نبی امیس خو نه دا ضروري خبره هونه وی چې دا غاټه کفیر باندې ولا غول په غاټه صدقه ورکوي کنه پرېږ ده نه کې پټې خبرې ده سړی نه مانې شول په دې دې باندې مانې شول که نه بیا مسلمان ته تکلیف وکړه نه ځکه زه خورون غریب مسلمان یې ضروري خبره وه هغه پښته روان شو کوي وسله کې مګا نه لیدله یو ورځ دا حکم دا منسوخه پاره مرا فکر پاته هو لګی دا کنه شا ویلې کنه بیا الله پاک فرمایي چې یا ایه الذین آمنو مسلمان اذا راجیتم الرسول صلی الله علیه وسلم چې پټه خبره کوي تاسو د پیغمبر سره فقط د مبین یدین جواکم وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك حو حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك ان كان عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث پټا سرګوشي دنه کو دعا قسم چې کیم نه کنه غیر دې دې درې یمنا باب حفظ سر حفاظت دراز دراز حفاظت کې دراز افشا نه کې افشا پرېز دې اظهار یې پرېز دې نه ظاهره وکنه وابي قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس سے ویلی دی کہ اثر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرنا کنا پٹو شلو مت رسول مرک یوراز فما اخبرت به احدا بعده خبر نکلو ورمو پا دی راز بندی ورسیدنا ایت چتا ولقد سألتنی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دا میر ولی انس صاحب کنا ایمونه پشتنه وکړل اې دې غیر عبد رسول مبارک ام سلیم علی میر می خو فما اخبرتها به مو خبر نکړو ور دې دا په دراز دې رسول مبارک باندې نه مې وتا وشالو باب اذا كان اكثر من ثلاثه من فلا باس بالمصارت والمناجات او جو ملګری په درې نه ډېر یو لاس کسون دی په دې څه دوا درې کس سره ګوشکی دی بیا خیر ده دارا ودی کنه شا دارا ودی ځکه یا بل یو کس نه ده پته کنه چې تکلیف وي ته کنه ډېر پته دی نه اذا كانوا اكثر من ثلاثه فلا باس نشد بك بالمساره پیغه چې کیم دا کنه سرګوشي باندې ول مناجات او پیغه پټه پټه خبره کړلې باندې کنه اې دوی یاد رې کسونه وابي قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى رجلان دون الاخر سرګوشي نه کو دوا کسون غیر دې غدرې يم نه کنه وابي قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمه وقر رسول مبارك يور الزويش فقال رجل من الانصار ان هذه لقسمه دا خدا سے وشت ما اريد بها وجه الله کنا نن مرا سو بده سر رضا دے خدای پاک قلت موت چانا خبر در والله بخدای میرا قسم می دا عبدالله بن مسعود صاحب ته وی چلا آتیان النبی صلی الله علیه وسلم زخام خبر زیم رسول مبارک ته دا کیسه دی وتا کا فاتیت هو رسول مبارک ته وهو فی ملئن ودای و په یو جماعت شه فساررته بیا موجه کیم دا کنه گوشا کړو دلاره پټه مې دا خبره وکړه دا تدایره ډیر جماعت و ډیر خلق و ډیر خدای مې گوشا کړو دا چې خلق ډیر و بده غدیش فغضب برسول مبارک ته بغصاص الیان سریتا حتی احمر را وجه حتی که جو تیک تک تیرو وشتو مخ دیده چه دای مره مو تقسیم کرده و دای داسی چه کم نکنه چه داد خدای ده قرآن ده سو آسه ده یارون دوستونه یا ده اخپلونه ایده له خاضی پسه کرده کنه سب پا غصاش رسول مرک و ثم قال دن اور سے رسول مرک فرمیل چه رحمت الله علی موسی رحمت خدای پاک دوی پا مسال سلام مونه اوزیا موسی علیہ السلام ته کومه طرف نه تکلیف در کړه شو ده اکثر من هاذا په اکثر سره ده دینه لکه د موته چې د کیم تکلیف رو کول شي په دینه سخت سخت خبره ده د خپل قوم کړی دی او غریب فصبر صبر د کړه ده زوا صبر کنا باب تول النجوا ورزولا ده هغه چې کیم نه کړه سرګوشي وقوله ودا قول الله پاک چې وا اذهم نجوا وسواخ دي چې وی دی نجوا دا نجوا چه دا مصدر ناجیتو دا مصدر ده ناجیتو دا کانا مصدر ده دا او دا مصدر یه پا هم بنده ور حمل کرو هم مبتدا دا نجوا خبر ده کانا شا نو بیده پا ده بنده ور حمل کرو بیا دا مصدر خو صرف وصفی و دا هم خو ذات تا یا دا سر پہ وصف یا سرنگ ور حمل کرو پا ذات منے و سرنگ چکیم نکنا پا دے سر پہ وصف سرا دا ذات و صفت یلو ورجل یراجی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی چې کینه پټه خبره کړې د رسول مبارک سره دله کمات سو دا وای د سړی کو شکر ده ما زال یراجی همیشه و د سړی چې پټه خبره کړې د رسول مبارک سره کړې کړې کړې یا دمره ځان کو حتا نام اصحابه حتا کې چې دله و د سولا ملګری ده چا علم ز په انتظار شوی کنه ثم قام اذن اورست چې کیم نه کنه ودر رسول مبارک صلی الله علیه وسلم دی وکړ دی تا کنه داینه دا ضرورت دی وجه رسول الله برابر شری د امر اخلاقی وی چې کنه چاته ودا سوي چې باغ سوي باغ سوي کنه چې سمره به سری ضرورت او د امر به سره ګوشو او توی لوړو کنه باب لا یترک النار فی البیت عند النوم نه شي پر شول نه شي غړان دا ولیر په کیر شه په واغ د خیب شه چې کله سملې کنه او یې لغال بل ما پر دی کنه مړويسته کنه یې رب ځکه چې دا یې څه ده کنه دا کله کله چې کیم ده کنه مطلب دا ده چې سره ولي ګیردي او بال شي بیا بال شي یا دی رنجې وي یا پیزي وي یا څه شي یا یې روخلي بیا ټوله کې ټا کله کله دې سره چې کیم نه کنه وسولش کله بیا بود لا کرواټه وخلي کله بیا مزکه سره خطو پتو کو کنه اې دې وجه نه چې کیم نه کنه یې مړوي وابي قال حدثنا ابن عن قال حدثنا ابن عيين عن زهري عن سالم بن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ركري لا تتركوا النار في بيوتكم حتى حين تنامون سواحتی چه تو سوی او دکی دی بیا یر دغاس ما پریز دی یم وابي قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ابو موسى حديث ولدي احترق بيت بالمدينه على اهله لغران شو يو كير په مدينه منوره سے فعل خپل بن من الليل د شپه فحدث بشانهم النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا خبر ورکل شو په ول دی باندې وبه قال حدثنا ابن قزاء قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول برکلی چې الفطرت خمس سنن فطرت فطرت معنا هغه سنن د پیغمبرونه کنا د پیغمبرونه سنن چې دی اپیزه شي نه دی کنا الختان سنت قول الاستحلال او بل نو ملا لون یو شتونه کلاول استحلال معنا د حدید استعمال اول کې اس پر پترای بلیډ وی چوڑوی تسوی کنا دا استعمال والا دو لے تے اوکشن دے تراغے وقت سشارے ولا نول دے برتے و تقلیم اسبارے او دارنگ جے کیم دا کنا پر کول دے نکے وبي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا ابو زناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارک لی دی اختتنا ابراهیم دا دی سنتی کوله سنات دنر شری شوی دی کنه دا اختتنا ابراهیم انا سنتی شوانا ابراهیم بعد 80 سنه دنوسی د اتیاوی کولنا او وحدتنا بالقدوم قدوم مخففتنا په تخفیف د غدال سره په حال کې دلې چې مخفف وي مخفف وي قا دوم کنه په دال باندې شاد نه وي مخفف وي او دای سنت شوله بل قدم په غته شی سره کنه نه راته میندل نه او ته شی باندې چې کیم نه کنه دا سرمنځنه پر کړی دو کنه قادوم په تخفیف سره کنه او وی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة عن ابي زناد وقال ویلی دی د مغیرہ سے په دې روایت سے چې بل قدوم په تشدید سره قدوم کنا تا ته شي دی دا ته شي کنه وی وهو موزن دا زیدا په دې زید شي راځي ته کلا شو قدوم زیدا کنه وابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن اسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس بن قشنا وشوا مثل من انت ومثل لكاوت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم تواته چه قبض کل شو رسول مبارک رسول مبارک چه کلم ردو دا تو سیمرا وی عبد الله بن عباس صاحب دوی قال دویدو جانا یوم ایدن مخدونو زب دیولی دو سنتی کرسو دیوی پیغ وقت یاداد داو کنا چه سنتی کولو وی چه کلو مسئلہ دام داسو کنا چه بلیغ وشو ولو وی سنتی کولو کنا زب دیولی دو سنتی کرسو دامانا چه بلیغ شو دیولی دو عبدالله بن عباس بڑی کهو کنا پا دی ولی دی سزا بر اخشو و سنتی کرشو قال ویلی دی ایده غی روی ایده غی روی ویلی دی چه ده عبدالله بن عباس صاحب دی قال ده عبدالله بن عباس صاحب دی چه وکانو ویلا غا خالق پا ده وقت لا یفتنون الرجل چه نن سنتی کولو دی سرائی حتی یدرکا حتی که جه بلیغوش بلی زه بلیغو وقال ابن عزيز عن ابي عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا ختين ختين فاعل مراد مختون سره ده وزو سره ذکر شو صدقه چې کیم ده کنه سیدو ده غالو کنه کفرادو ومن الناس من یشتری لهو الحدیث کنه لهو خبر کوزون تا کنه دا دی کسی ولا کتبینا ویکل کنه لهو الحدیث او دا مثلا نا سندر غور یوین ده ویکل پا پیسه بنده کنه شام دا یعنی دا حدیث تی خدا داستی مثلا نا چه دا سرائی ده طاعت خدای پکنا مشغولا کوی ده و جنا دا لحو الخدیث بطل لی کنا بطل دی نا حق دی ده کرل چه دی دان دی رو وابي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا علي كان قيل عن ابن شهاب قال اخبرنا حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم كين سره قسم کو پتو سے فقال بي اويل پا قسم خپل سے بالله باللات والعزا دا قسم زید وکړو چې مدا قسم په لاد باندې یا په عزا باندې خدا هو نه جهیز قسم وکړو لو کنه غیر الله تعظیم یې وکړو په مخت کلمات روی بیا کلمه کا فراد وې ده فلیقول لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى روشا وقامر وقامر کا جذب جوری وکړي تو سره فل يتصدق دای د خیرات کو چې سم روات کی وی کنه لایک فرض ما مجاز البنائن بنا او زم ده ده بنا صدا کنا دا بیانوی کنا شا ده ده کنا صحابه کرام سرا ایده بلدنگه و ایده جوڑاوله ده بناگونه دا سه احتمام نو ایده سرا کنا شا ده ده کنا دا سه احتمام ایده سرا نو کنا شا وقال ابو هرد رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول برکری دی من اشاعت ساعت ده علمین قیامت نا یو علم آداب ده تتاولا رعات البهم فی البنیان سواه به چې یو په بل باندې ځون سره وزدوي سمنه ځون سره مخته کوي یو په بل باندې ځون سره مخته کوي هغه شپونه د روزې د میې د غیر بنیاد په بلډینګې څخه کنه په بلډینګ خورور غریب خلک کې شپونه د من خلک کې هغه ته دولت فلوس باندې ورتي به بلډینګې را جوړوي کنه شام او یو په بل باندې ځون مخته کوي کنه په بلډینګې جوړول شي دا د قیامت علامات وابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسحاق هو ابن سعيد عن سعيد ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر صاحب لي عبد الله بن عمر صاحب رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم ولد لدى زون لرا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرك سمنا بس منا دي رسول مرك لدى لدى مزون بس منا دي رسول مرك شيء بنایتو به یادای بیتن چې جوړ کومو په دلوسیا خپل سره چې کینه بیتن کېرګړایا کټ کلی مرته جوړه کړل مو په خپل لوسر جوړه کړی د ګورانه را صاحب کرام چال وستر سره ورړلو دا وجه دا وجه نه وجه هم دردی نه وا هم دردی هوا خدا ای بلډینګې جوړول او د تعمیرات او د بنیان جوړول اې دې اهتمام نو د صحابه کرام سره کنه شاه زګه بل چلوس نر سره ورړو کنه په بیره کنه لکه دې یو مثلا دا غنلا یلکه څه فضل چر باندې لګیا کنه چې کیسے دیتا جوڑا دے کنا بلدنگی نا ایتا جوڑا دے بنایتو بیادائی بیتن ایسا خیده پر یکننونی من المطره چه پت کو مولا ده برومنا و یزلونی من الشمس و سیرو کو پو موبنده ده غرمنا ما اعاننی علی احد من خلق اللہ امداد نده کرا ده مو سرا یو کاسی ده مخلوق ده خدای پکنا پا ده بنده کانا دکا چه احتمامی روی رئی سرا و بی قال حدثنا علی ابن عبدالله قال حدثنا سفیان قال عمر عمر بن دینار ویلی دی چه قال ابن قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والله مو د بخدای له وړي ما وزاتو لبنتن علی لبنتن نه دوی شی مو خسته په خسته باندې ولا غلط نخلتا نو نه لکه کړی چیرې نه مې لکه کړه چیرې بیٹا نه مې چیرې خجیره لکه کړی دو مون کو به زن نبی صلی الله علیه وسلم د کیم واخلا چې وفات کړه شو د رسول مبارک د دیونه مزره ډک شو دا کنه نه مې چیرې ولا لکه کړی دو چه بو غیره مرتا جوڑ کری وی نمی چیرا خستا با خستا با نیو سیدو کنا قال سفیان سفیان ویلی دی کنا ایده غی حدیث روی چه با ذکرتو ہو مو ذکر کرده کسا زن احل بی عبداللہ ابن عمر صاحب تا کنا ایده احل دا میدا کسا ذکر کرده چه دخو دا کسا کریه دو فقال احل یوول چه والله بخدای میرا قسامی لقد بنا جوڑ کرده و پیر ویلی نو جوڑ کرده کنا سا چه دایو چه مخستا بخستا بندن دیسی بیا بیا دل خدای وی چې موږ خشته په خشته رنو یې شي خدای و دل وی چې کیم نه کنه شاته نه دل خدای اهل یې وی چې کېری جوړ کاو په پوزې شاول کړه چې موږ ته جوړ کړی و کنه شا بیا سفیان توجیب شګو قال سفیان سفیان ویلی چې قلت موول چې فلعله قال کدای چې د کیسه کړی وی دا چې ما وذات الله بنتن علی بنتن قبل ان یبنه یا په مقصد دغه بنا جوړول نه او په دې واسه چې دا کیسه کړه ولې دا نه جوړ کړی کنه سا ولې دا نه جوړ کړی دا ورته چې کله و دوه پر ورته یا مثلا کله چې دا کټه جوړ کړی وی کنه خو په دې واسه و نه وی جوړ کړی یا په دې کیسه کې دا رښتیا نه ده کنه چې رسول الله کلام نه دودا اې دې واسه پر مو چې کیمدا کنه خرڅه به خرڅه و نه دی بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الدعوات دا دا وګونه څه دي کنه صدا د ته ذکر کوي کنه دا مختلف دا وګونه دي کنه باب قول الله تعالی ادعوني الله پاک فرمایي چې ادعوني تو سه بیلی مولا را دا وګونه کوي د مولا استجب لكم زو قبل مو دا وګونه تو سه د پورا وقوله ودا قول الله پاک لوی چې ان الذين يستكبرون عن عبادتي دغه دي کنه ایدا مخشه او دعونی دا وګوره زنه مراد دي دیو جن اوسه عبادت چې ذکر شو دا عبادت دینه دا وګوره مراد دي کنه صاحب خدا دا وسدو کنه دې ته مخ خل عبادت ویلې شوې دي کنه دا خل عبادت مغز دي نه چوری د خلاصای دو کنه صاحب باب ولکل نبی دعوت مستجابه ده هر نبی دې پر یو دا ودو کبیره کړی شو خدای پاک هر نبی دا ویلې دي چې یو دا ودو کبره و چې څه متعلق نه کوي یعنی را پیغمبرونه په دې غیر دنیو کړی دی کنه سا او مو پټه غلی کړی مې چې قیامت شوه ز خپل امت ته پر چې کیم نه دا وک کنه سا چې کلا غیر وی کنه وابي قال حدثنا قيل قال حدثنا مالك عن ابي زناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه يدعو بها چه دعو کو دا نبی پیغه سرا چه دعو کو نبی پیغه سرا خدای پاک قبلای وی ته ودو و اريد امود اراده ان اخذ و اريد و مدا اراده دو ان اختبی ان اختب دعوتی چه زه پتا وسو تا دا واخبلا شفاعتا لأمتی فی الاخرت دی پرد سفرش کلی دی امت اخبر پا آخرت شه وقال معتمر سمعت ابي مار ذري دي سليمان نا ان نقل کوي د انس ابن مالک صاحب نه رسول مبارک نه قال رسول مبارک ویلي دي چې كل نبي سأل سؤلا هر یو نبی غوښته د یو مطلوب هغه دعوه کړی له مطلوب او مسئول یې غوښته ده او قال یا داسې ویلي دي چې لکل نبی دعوت قد دعا بها هر یو نبی ته خدای پاک دعوه ورکړي نو خو غوښتل یې کړی دي نبی په دې پیغه دعوه سره په دې غیر دلیو فاستجیب به اجابت یا کړه شو دا فجعلت دعوتی مو ګرځولې یو هغه دعوه پټه خفاف له امتی یوم القیامه باب افضل الاستغفار بهترین استغفار ته وشي کنه چې هغه ثواب یې جوړای وي کنه مؤمنین هغه خلق ته توت چې وکړي یو به حیا چار او ظلمو انفسهم یو یتایو کو دی زره خپل سره او یتای دی زنه سره دا منه چې کیم نه کنه ساتي گناو کو کبیره گناو کو فحشا دا منه چې اثر یې بلتا ورا سي دی او دا ظلمو انفسهم دا څه کبیره ګناه چې وکړي چې بلتا اثر نه ورا سي دی کنه خپل ته چې کیم نه کنه تو سره خاص بیا ذکر الله عز وجل کو دی خدای پاک فاستغفروا لذنوبهم بخشش وړي د پرده ګناه خپل الایات اول ولایات تر اخره دا به استغفار ذکر چې داوان کو دا دې دې پر کو کنه چې به مرایه بده چې خدای نه بخشش وګوره صفات او طرفي به دا وګوره خدای په کرهګه قبل وی کنه چې به مرایه بخشش وګوره وګوره یې د تمام شي صفات او طرفي دا دا وګوره خدای په کرهګه قبل وی وابي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريده قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن اوس اعوذ بک از غلیظ بتو بر من شر ما صنعت د شر د هغه چاره نه چې مسک کړی دی ابو اولک بنعمت قال یا اقرار کړه تو ته پیغه نعمت ته تو مو باندې په مو دې سمرا نعمت را کړی دی معنا اقرار پکا و ابو اولک بذنبی و اقرار کړه تو ته پیغه ګناه پر سره فخر لیو بخش ګناه متفین لا یغفر ذنوب الا انت قال رسول مبارک ویلی جو من قال هذا ان الله حرکین سرائی چه تیرا کوئی دے کلمه لرا دے ولی دے موقنن بها په حال لکه دلای دے سجدائی یقین لرین کئی بده کلمه بنده فماتا من یومه مرشدائی بده غیر دا خپل قبل آیوم سیا په مقصد وگانا فهو من اهل الجنت ومن قالها من اللیل وهو موقنن بها فماتا قبل آن یصبح فهو من اهل الجنت باب استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیوم واللیلہ استغفار دے رسول مبارک اشپیو دے ولی دے کنا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله مذهب خدای لوړي اني لا استغفر الله ز بخشش ور دي خدای پاک نه واتو به له توبه او بس خدای پاک د بوله شه زیوت پاو یا ورنا پاو یا ورنا ز زیوت بیا تو خدا او بو سي کنه تو سو جکیم نه کنه معصوم نه باب توبه درې شي نه په باسه ضروري دي چې یو خو دا ګناه پرېږدې چې دا کیم نه مثلا کېدا کنه چې په لګیا دا پرېږدې وکړه دې ګناه کې وایي چې تبا مې دي تبا مې دي دا سره کنه خول کې کنه دا دا ګناه پرېږدې دویام دا چې کیم نه کړه دا په مزیز مناسه په وسنا دې مې سوي خمون په باندې دریم دا چې مستقبل متعلق دی عزم کې کلاک کاس ته کې چې بیا زدا نه کا کاس ته کې نه راکې زرا وځي انسان هو کم زیرا ده کنه خو کاس ته ده ته به په وخت کلاک کې وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شعبان بن الامس عن عمر بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديثين حارث بن سويد ویلی دی چې عبد الله بن مسعود صاحب دوا حدیثونه مشته بیان کړی دي یو موقوف حدیث تا اته کی ساده بل مرفوع حدیث ته رسول مبارک کی ساده احد هو عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه يود رسول مبارک طرف نه بیان کړل یود سنت بیان کړل اریزونا نه داینه داغه دا چدر ته بیان کړه دا قال عبد الله بن مسعود سے ویلی کہ ان المؤمن یرا ذنوبه مومن دی ویني خیال خدای په ګناه یا خپل باندې دا کانه قاعد تحت جبل گویا که دای نو سترو نی ری غغرا یا خافان یا قال ای هچ ډری دی دینا چر پیو دی غار په مو باندې او اغرا وی سترو سو دا غار وی دی نه تر څنګه دا کنه دینا د ای سر باندې ته ودی ای سر باندې ته ودی کنه دا دې ګناه نه ډریش دا سے جے کیم دا کنا دا فجر دا سے گناہ سے فروانو قال ابو شهاب بيده اشاره وکړه ابو شهاب ته په لوسه خپل باندې فوق ان به پوسه دې پیدا خپل نه کنه دا ثم قال دا هغه مرفوع حدیث ته کنه چې رسول مبارک ویل دا دینا ورستی چې کیم دا کنه ویل دی عبد الله بن مسعود صاحب چې رسول مبارک کرتا ویل دی او او خدای پاک دے بندہ پا تو بابو نے سمرہ خوشیش دامره په خوشیر یو لکه یو سرائی دا مثلا په سفر بنده دریم ای شاید و سوالی په دی بنده دا خطا کیا تر لی دی چڑه مڑه یارا مگه کیا تر لی دی از سفر پروکا سوی کنا ایوه پتا کایا دا غیر سرا جکیر دا کنا سا سامان دی سفر یه طول پر ایشا بنده سرا لارا کنا ایرد به ایشا بنده روان دا دریمی دریمی سحره و بیابان دا ورسه دلو پدې صحرا په دې بیا باندې مزال کو کو کو پدې شه دې تستړه شو چې خو یارا کټه کړی غرما دو ستړه شو چې کیمدا دا یې دیونه خو تر اس کی سانګ ولا غوا کنه ای شادی و تعالی لا یوه درا ولا و سانګ ولا غوا خو بیا ولا چې خو بیا ولا شو یاره کوله ته به دور شو چې به دور شو ای شای نشتا ای شای نشتا په دې سم باندې فائدې سفر ټول سامان وکړه یې بار په باندې خورو کیاو په باندې خطه یې په باندې نه نه ضرورت سامان نه وي باندې یې شرش وې کتل دوله دې منډه اوله پس نمی می شکنا بیا دوله لور بیا دوله لور منډه وای په شو نمی می شه زون ستلا کو تزا شو وزا شو او یې شان می نه نو ملس چې نو ملس وې ول چې یاره خلوص شه غونه خو تلوت شادي سار ولاګه عمره خاصه خو چې هغه په تللی به تللی چې خو نه شم لږ کې به تاسو مله چې پرېت یې مړ شي که نه شه هغه مشکات شریف شي دغه ده بیا لوړی دی ته بیا چې لوړو په دې سره تاسو مله څخه بیا ولا چې خو بیا ولا شو باندې که بعد یې سترګې ته خوته شو یې شوه څنګه وی لوړه وا واخته کې یا یې با خروج شو سمانیا ټول وی په باندې وې ولا یې سره یې دې څه ته خوښ شي کنه یې خوښ شي ها سهرا شي سورو او نه یبا مین ده نه خروک شب سای مین ده و نه تلای شو حالو که دومره دو ایز ایزا مین ده یبا مین ده خروک یا مین ده سورلیا مین ده کنا شو خلوصی ده حرکت نا سمرا و خوش داره دا سرائی لکه دیگه یسه تا چه سمرا خوش شو یو بنده چه ده خدای نا فرمانوی ده خدای نا وریاوی او بیا به خدای ته رجوع کو تو باقی کیم نه کنه خدای ته وبسی خدای پاک په دې سړي باندې دمرز یو پټی چې اصله دې یې په مند کوله دمرانه خوشي لکه خدای پاک په دې ګرانګور سری باندې چې خوشې دي چې توبه خدای ته وبسي کنه لله افرح بتوبه العبد خامه الله پاک کې د زیات خوشاله کړي کله په هغه توبه د بندا باندې من رجلن دغه سرینا نظر منزلن چې د وړول په یو پړاو باندې په یو ځای باندې و به مهلکتون او په دې ځای سه او به مهلکتون او په دې د ځای شوی چې کیم ده کنه حلقت ته ده کنه حلقت ته دی و وما هو راحلته و اذا سروي سوالي ده ده عليها طعامه و شرابه چې په باندې وی چې کیم ده کنه خورو کو شوق ده ده اور را سفر سمان فولا را تو بیا چې شو سره خپل بلا بلا امتن خبي اولا شدای الک خبي اولا کنه فاستيقظ بده شه ده بيدوش او دا شی لوسته د شی مخ ته چې کیم ده کنه لوندې کوي کنه یې د سر ته دا سنت طریقه ده او به کله حدثنا عبد الله بن محمد دا پرتا دی وجه تر دې چې بده شي دا وګونه دی دا وګونه دی وجه او به کله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن زوري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعه رسول مبارك شپږ مینځ کوي ولس رکعه سو وخت چې شپه تر کو سړی طاهران په حال لکه دلې ده سه چې دای په وځه څه شي او فضیلت دې ده بیانې وابي قال حدثنا مسلم قال حدثنا موضوع قال سمعت منصور عن سعد بن عبيد قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم برا بن عازب سوير جمعة رسول الله برا کو فرمي اکی دا ترجمه تا کری دو کنا اتحفظهن ترجمه پا مخاطب سره کری دو کنا تفسیری وی نئی کنا داستی کنا دا چه داشی اسا تذکرو هن ا دا حمزه ده استفام ده پرک اسا تذکرو هن آیا تا یو لوی ده کلمه لرا داستی و برسولک اللذی ارسلتا اگر که معنی دی هغه غوندې وی یا تینا زیو ته وی معنی هو بل په نور بدلوي نو به دی دا حدیث یې نقل کړی ته وکړه برای بن عازب صاحب نقل کړل کنه دا صحابي دا دا صاد ابن عبیدہ یی دا به برا صغیر دا چې موږ ته ویل دی برا صاحب دا چا ستذکرو هن آیا یو دې کوي دې کلمه لرا و به رسول کله دی ارسلت سره په دې سره به یو دې دی قال درته وی چې لا دا تاسو نه تلوي دا څه تلوي جواب نبی کله دی ارسل تا کنه بیا دا و صحیح شي کنه شه خدا کیده ترجمه یې کینه کنه په مخاطب سره کړی دو باب ما یقول اذا نام هغه دا وګوره سواد اسرای خیب کو کنه سملی کنه اذا نام سمنا سواد اسرای سملی یو کسی یا دادی چه تا وڈا راول شی او یو داوی چه پتو من رحم مکرل شی رحبوتون دامنا چه وڈا راول کرل شی و رحمت دا مانا چه پتو من زاور و رحم وکرل شی بیا دا دور شده که دا زاور و رحم چه در من ده وشیدار شده وی جرا دا دور شده چه خدای نا داره شه چې خدای نه ډارې چې خدای نه فرمانه نه کوي ګناهي نه نه کوي دا په دې نه بهتر ده چې ګناه نه وشي خو ورسته خدای نه معافي غوړي او خدای بیا رحم در باندې وکړي نو ویلې رحمتون چې وړه ورته شه ته دا ډور دې تو څه ده خیر نه بهتر ده شروع دا بهتر ده من رحمتنا اې دې نه چې رحم در باندې وکړل شي کنه دا یو مثل ده چې رحموتن خیر من رحموتن کنه له ډور دې تو څه ده دا بهتر ده کنه چې په توبه نه چې کیم نه کنه بیا رحم وکړ شي کنه صاحب چې ډارې دې فاچار دې کنه اول سر نه کنه صاحب بیا نه رسولې سینه دې گج گجې ته بیا ستره ته نه ضرورت ده څه کنه چې چار دې اول سر نه کړی نه و چې ډارې دې نه و چار وکې ګناه وکې نه فرمانی وکې اورځ دې به مفي کوله کنه صاحب ویره کنه په دې نه دا ډیر ډیر د چې دا ډیر اول سره نه فرمانی و غنا کینا کنه سر رهبوت خیر من رحموتنا ويقال ورشي دا خاور شي چې ترحمو خیر من ان ترحمو چې وډره ورکو شتا ویره کنه دا دې په حقیقت ته د رهبوت خیر من رحموتنا دې تفسیر دا کنه ترحمو خیر من ان ترحمه چه وڑا را ولکل شده بهتر ده دینا چه پتومن رحم کل شده دا آسه ده رحبتون ده مناسبت ده وجنا ده تکی رو وڑی سوچ کیم باب دعا ازم تبه من الله یلی ده وقت وقت سرائی بیدور شی ده شپه شپه چه بیدور شی کنا سرائی سوی تاجو ده پو وقت کنا پیغه وقت چه کم ده کنا ده وگونه وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان سلمة عن قريب بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبدالله ابن عباس ویلی دی بیت ویند میمونه رضی اللہ تعالی عنہ مشبات رکلا بنردی کی دی تری رخ پلی چه میمونه صحیبا دو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بچکش رسول مرک فاتا حاجته لولو حاجت اخبلتا قضای حاجت یو کرلا وای هغه ډول فغسل وجهه و يديه وينظر مخخل ولسين اخل من اوداسي وکړو ثم لاما دین اورته بیا چې کیمنه کنه ودش ثم توزع بیا او داسو رسول مرک وزو ان بین وزو اینه او داس پل منز بیا او داسته شی دعا داسی نه کیم کیم دی یو ده اصراف ولا او داستا او یو ده تقدیر ولا او داستا چه کمیلا طریقہ سلام نمینه نو وینده کنه شا دا دې سره د سه پل منز د اصراف او تقدیر پل منز شکنه او داسو رسول مرک کنه ثم توزع وزو ان بین وزو اینه بین وزو اینه ثم لم یکثر یعنی ډیر ولا او کړو او په درې ورې باندې وقد ابلغ او نه بیا کوم ولا کړل چې ان مینا تون کړی نه بلکې وقد ابلغ او تحقیق سره رسول یې کړی دی به ټول نه مې اجازه ته وګړو فصلا لمین المنزو ولا درو چې بل منزو ولا درو عبد الله بن عباس ته وی چې زهره اس کتاب شو په دې نه ورسته ما بیا چې کیمنا کنه نه رسابر نو سزا چک شو داس مې وکړو رسول مبارک په سوال راځي حکیم طرف ته ولا رسول مبارک راکېز ونی ولا بدل یې کړم دی وجنا د په مخ نشو بشه چګه چې رسول الله رضا خیال ونه کو چې دا مو کسي کنه بلکې دا د سینا او بل منځ وداره د لوګله توجه بدله شو ولې زه بشه چګ شو کنه فدا مت ته ورسې کولا او مو بده چګه ولې کراهیه دا یرا دی وجه باندې ګان دې نه چې رسول الله رضا دا خیال کو چې ان کون تو ان ته به چې زمو چې کیمنا کرا چې کرا قتل مو دلاره کنه چې دا خیال ور باندې ونه فدا وځه ته به چې چګ شو او داس مې وګړو فقامه يصلي بیا ودر رسول مبارک ترمذی جه کړلو کنه فقم دان یساره بیا جه کیم نه کنه زجه کیم نه کنه ودر د کیر طرف د رسول مبارک تفا خذا به اذنی بیا ونی ول رسول مبارک مولا را جه کینه په غیر خپل باندې په غیر دی ونی ول فازار می ان یمینه بیا ورې ګرځا ول مولا رشی طرف د زون فتتام الصلاه والصلاه عشر رکعتن کمل شل می رسول مبارک دیار لس رکعت درې رکعت ته وجیب ثم استجع دنا ورسه چې کیمه کنه ډاډه ولا غولا حتا نفخ حتا کې چې کنه حتا نفخ حتا کې چې غا شریک لرا خلخړای شریک کنه غا سره ته وی چې سړی په خیب شګه کو خلخړای کنه خړېری حتا نفخ حتا کې چې خلخړای شریک وکانه ورسول برکه دانا مسوات جهودشو نفخ دوی دا خلخړای کړو کنه خرخرای وی کړو دا خرخرای کلا کلا بیماری دی وجنه وی کلا کلا صحت دی وجنه رسول مبارک تندرست و کنه فآذره بلال بالصلاة یا اطلاع ورکړه دته بلال صاحب چې کینه په منځمنه فصلا بیا مين دی وکړو سبب ولم يتوز بیان او داس مو کړو چې پیغمبر خو په خیر سره او داس نو متي دی کنه وکانه فی دعای او به به دا وګونه دی رسول مبارک دا انده کیه وی کنه دا کیه واش په چرای چپ شو دا دا وګونه شو دا کیه اللهم جل بقلب نورن را په کو چې په زړه د مشنور او په بصری نور نو بستر کې د مشنور او چې په غیر د مشنور چې وي شي طرف د متان اور وګرځوي کین طرف د متان اور وګرځوي او فوقي نورن او تحت نورن او امامي نورن او خلفي نورن او جل نورا وګرځوي خدا پاک هم د پر نور قال قريب دا قريب نه کنا دا عبد الله بن عباس صاحب نه حدیث نقل کوي قريب لري چې وسبعون فی التابوت بیا ملاو شو ده یو سری سره ده اولاد ده عباس صاحب رفع حد سنی ده هن ایغا بیان اکرم موتا بدیغه اوه شای سره فذکرا بیا ایغا سری ارتا ذکر کل عصبی و لحمی و دمی و شاری و بشری دا ارتا ذکر کل وجعل لی نورا وفي عصبي نورا وفي لحم نورا وفي دمي نورا وفي شعر نورا وفي بشري نورا وبصرمند موشان ورو کرده دا تیش ول پینزه شلو خو بیان شل پیرا کنا وذکر خصلتین او ذکر کړی د وړه خصلتینا اې د اوه د تکمله له پر کنه د سریسا ا د وړه خصلتینا دادی چې وا عزمی و مخی خدا پاک په دې کې د موسی نور وچوي په مقصد د موسی چې کیم نه کنه نور وچوي کنه دا ثبوت نه سینا مراد دی او یا ثبوت نه صندوق مراد ده کنه شان وسبن فی التابوت او دی په صندوق شې لیکلې یی شي همته یو د ندی په کاغذ مې لیکلې دي کنه شان نوی ده لکه غاز می لیکلی یسی دی کنا همو تا چه کم ده کنا یو ده ندی آدا دی ده بر سری تا بیان کل کنا چه آدا شئی ندی وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن ابي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد سواد يچك شوي دي شپه يتهجد المين يقول قال دعوا ولا اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن وبکا خاصم تو تو په امداد سره مقابله کز زه خو مقابله کو خدا پاک تو په امداد سره مقابله کا ویلیک حاکم تو تو ته فیصله دې رزقو فاغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم تمخش کوین کا دې پوته حال کې پوته حال کې مخش کوین کا خدا پاک ته دیر داوی مرتبه تر مقصد که چه بخوبه قطریانی وی تیرا وانت المؤخر و تیر روسیا کوین کا دیگه بخش خال که کنا دا بخش دیر و چاہتا مرتبہ کی خدا مرا روسیا که جی کی دیر و تره کنا لا اله الا انت دا سیوری دی او یدا سی چلا اله غیرو باب تسبیح و تکبیر عند المنام وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم ان فاطمه رضي الله تعالى عنها اشتكت فاطمه بي بي دا تنو کې به د لوسه باندې شوی و د فاطمه بی بی اې دې د وجنا د رسول مبارک ته شکو ګلا او کړ چې دنه مزګری خپل کړ په لوس مې تنو کې شوی دی او دا یې به مسکی خپل وړل په دې کې کیم دا کنه سینا باندې د پړی دی کې وې کنه شام پیری کنه او دا رنګ چې کیم دا کنه نرا ير و خپل چې کیم دا پښتان و خپل کو دې دې وجنه په جمعه باندې دې لګي 13 سال به و کنه شام وطن و خپل پیجو اولو چه زخو بده خیال رو غنی هم خطره را مدر خاص تا پیش که رسول مبرک تا زلوڑ لورا کرتا رسول مبرک چه کرتا رو رو فتح آئیشه بی بی اده در خاص تا پیش کلو بیا آخو طول تقسیم کری بی رسول مبرک وینز غلمون پا قرون غریبون یوانا و پتی وینز کنا چه دیتا در کری و رسول مبرک ویرا رو دی کرا فتح ما بی بی حضری صاحب گار پروتدی چه کم دا کنا رسول مبرک ولی دو چه گدر سرا کنا دی رسول الله کړی جنا وی دا دغه څه وی کنه صدای وراولو چې کینه او چې بدل مان شک شنو سره او دا رسول الله برکه د مینا د هر تلی صاحب له ګړې د سینې سره ولاګېدل کنه بیا دا چې سره یې وروړي چې دا خدیم دې وښتو کنه بیا رسول الله برکه ته چې بدنه چې زبل بهتر شي در وشایا ا بهتر شي دا چې کله سمله درې باندې دې سره سبحان الله یا درې باندې دې سره الحمدلله یا سرور باندې دې سره الله اکبر یا خدا به بل ټول وجود باندې چې کیم نه چې خو سو بلا شي وا ټول ورځ چې مزدوري کړی وی کنه شا هغه اختر یې ولا په دې باندې ورکیږي کنه شا نه نه دا هغه خادم نه دا سړي کنه شا باب تسبیح او تکبیر عند المنام کنه عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اشتکت شکوا وکړه دے ما دے اغشی نا طلقا چه دو ور سره ملاویږي دے اغشی سره پلوس خپل شه دی واجی دے غمه چنه نا کنه احسانو کې وشي فاتت النبي صلی الله علیه وسلم ورغله د رسول مبارک ته تسالو خادم چې غوښته د رسول مبارک نه یو خادم خادم مذکر معنی زه سره باندې اطلاق کړه دی وینځه زنه مراد فلم تجد هونه مين فاطمه بی بی رسول مبارک لار په کیر شه فذكر ذلك رايه رضی الله تعالی عنها ذکر کړه د داغه ضرورت د حاجات خپل ذکر کړو حضرت عائشہ دا فلما جاء صوت رسول مبارک کیر ترول اخبره عائشہ خبر ور رسول مبارک دا په دغه حاجات عن ابن سیرین قال التسبیح اربع و ثلاثون ده سبحان الله سلویر بندی دیش ورور ولی بزنان روایتی که اللہ اکبر سلویر بندیش ورور ولی باب تعوذ والقرات عند النوم اعوذ بالله ویل و قرآن شریف تلاول پواد خفش وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا علي قال حدثني وقال انا من شاب قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مزجه نفسه في يده دوجه كم كان ټوک پوه کړلو کنه نفسا فی یده رسول مبارک وی چې کیم ده کنه نفس پوه کړلو کنه نفس دې ته ویل شي چې پیکای ور سره ولس کې ده ورګه خوري یاوی ور سره او دا کنه یو نفختا نفخه اخر پیکی دا ویل او یو دا نفس دا نفس کې دا خو کې چې پیکای ور سره ولس کې ده ورګه خوري یاوی ور سره کنه دې ته ویل شي خو دا قول هو الله ته تقریبا دا په معاوضات سره شمیر کړه دا کنه کنه یو معاوضتین د اخیری دوا دی کنه صاحب دا به تیر کړل و ما صاحب هما جسده هو تیر وکړل د رسول الله سینه په ټول وجود خپل باندې اول وی دا دام نه کړل اول وی تیر اول کړل کنه تا ویلې کنه جن اورته بیا په لوس چوف کول کنه بیا په وجود نه تیر اول یا حفظاتو که تو ده نفس ده مو بما پا ایغی سی سر تحفظ به صالحین یا حفظات که تو پا ایغی سر دنه که بنگونه تابعه ابو زمرا و اسماعیل بن زکریا عن عبید اللہ لفظی ده عبید اللہ نا چار نکل کرده زهیر ایده غیر زهیر تبه دوری کری ده ابو زمرا یا او دارنگ اسماعیل بن زکریا ده نکل کرده عبید اللہ وقال یحیی و بسر عن عبید اللہ عن سعید عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم الى السماء الدنيا کنا هر کی زیری چې څنګه کې د زله د شان سره لایق دي کنا الله پاک هر اسبا تر دې دغه نور دې اسمن ته حين يبقى ثلث الليل الاخر سوا دې پوتې شي ثلث اخیر دې شپې چې پوتې وي نه را مخ چې سمرا یو ثلث اخیر وي پوتې وي او ثلث اخیر وي پوتې وي نه را مخ چې سمرا وي ا مخ چې سمرا چې لته مخ تلور چې ثلث اخیر نه غوړې څه تورا څه ده کنه یقولو وإذا قال حين يصبح سواد چې تیر کو دا استغفار سواد دای دا کلی دی په واد سبو شو فما تن یومه بیا ویلی په مثل دی هغه کنه په مثل سره جنت ته داخلي شي وابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراس عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور وقال عمرو بن حارث عن يزيد عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وابي قال حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم آه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها دا یا صدا ولا تجهر بصلاتك سیره ما کا په صلات خپل باندې ولا تخافت بعرف پټ ولا ما کا په صلات باندې دا دې صلات نه څه مراد دي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الصلاه ما شاء بیا دا خوشوی دی دی هغه سنانه سنانه دی د عمر د سوچ کی کیما چې خوشوی کرا ده تروی یری ګر باب دعا بعد الصلاه لو کلو چې در منظر ال منظر اورته مختلفه دا وګونه لري دي وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ورقه عن سميه عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله ذهب على الدسور بالدرجات والنعيم المقيم بیا رسول الله برکت راوړل چې ته د فرض مزنورس کې دا درې باندې دې سره سبحان الله درې باندې دې سره الحمدلله سره باندې شاء الله اکبر دا تر ویا چې څنګه د نمک ته په څه ورته او چې څنګه په توس اورس کې یا په توس څه ولا راشي کنه دا تر ویا دې فضیلت دا مرده قالوا صحابه کرام خورون صحابه کرام عرض کو یا رسول الله بابا اهل الدسور ورل وکړل اهل دولت په درجه دې جنات باندې پیغمبر نعیم و نعیم المقیم پیغمبر نعمت دایمی باندې ورتا جنو کو یو کس یا په مثل دی اغه نیک عمل کې توس په کیم نیک عمل باندې ارتا کړه الا من جاء بمثل البته هغه څوک چې ارتا کو په مثل دی دغه عمل کې د توس یې کوي عذاب الله چې تسبحون فی دبر کل صلاه عشرا الله خلاص لس ولا شل په یو رواسه کنه درې باندې ډېر دي شل وتحمدون عشرا وتکبرون عشرا دا بس دی دا سره ور شریک کړل کنه تیرا ورځ کې دولتمن خلک په خبر شو چې رسول مرګ داسې نه ویلي دي هغه دا تسبیح خاص شریک کړل کنه شه بیا دا قرآن غریب رسول مرګ کرول چې ګولا هو اته هو جمیل تکي ما چار وشاوی وا هغه مې دا پلرونه کنه په خبر شو لارا چې راوی چې کیم نه کنه شه بیا مې نه سره کې وای دی چې تای چې په میز باندې رسول مرګ دا ورنه چې خدای فضل الله یوتیه من یشاء بیا زه څه وکړم چې خدای مدینه ورکړي دی وزرینه ورکړي دی چې کیم نه کنه ولا موت یعنی سور کوین کلمه منات ده پر ده غس یته ده چنه ایسور که کنا ولا ينفو ذل جد و فائدہ نظر کوي چې ستند لوی د من کاتو د عذاب نه الجد لوی یا فائدہ نظر کوي چې ستند غنا د من کاتو د عذاب نه الجد د غنا وقال شعبت اور منصور سمعت المسیب مار ذری دی لچانا د مسیبنا بس دی کنا